بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد د نن ورځې درس ورونو تر ټولو مهم درس دی او دا د دې ټولو درسونو حاصل وبولئ تاسو د الله د لارې مجاهدین یاستئ د الله په لار کې وتل یاستئ کورم پریخي زندګیم پریخي تجارت هم پریخي مور پلار هم پریخي د تعلیم سلسله مقطع کړې ده د دنیا ژوند هم پریخي د تکلیفونو د مشقتونو د غرونو د لوګي د جنگونو د دې لارم غوړه کړې ده که دې دې ارس باوجود الله دې نه کوي الله درنه ناراض شي او جهاد هم قبول نشي نو بیا خو خسر دنیا ول اخره شو هم دنیا لاړه دنیا په خپل لاس ټیله کړه او اخرت به نعوذ بالله الله نه درکوي درته د اخرت نعمت او په اخرت کې به د الله رضا درته حاصله نه وي نو خسر دنیا ول اخره د دې لپاره چې موږ تاسو صحیح جهاد وکړو او د دې لپاره چې د دې جهاد هم خیر مسلمانانو ته ورسیږي اسلام ته ورسیږي اسلامي امت ته ورسیږي دا ډیره ضروری ده چې په دوه نقطو باندې پوښ یو دا چې څنګه جهاد وکړو او دویم دا چې په دې خپل ولس کې په دې خپل خلکو کې څنګه ووسیو د خپل خلکو څنګه گزاره وکړو څنګه تعامل ورسره وکړو که جهاد په صحیح معنا باندې ونه پیژنئ نو بیا داسې خوشې بدمعشي شو هسې قتال شو هسې جنګونه او جګړې شو ځکه ثواب به ورکې نه ورانه به ورکې زخم به ورکې وژل به پکې یتیمول به ورکې کونډه کول به پکې وي یا الله رضا به پکې نه وي او دویمه نقطه چې له خپل ولس سره گزاره څنګه وکوي دا هم ډیره مهمه نقطه ده چې د جهاد د تاسې باید د دې ذریعه شي چې خلک له تاسې سره مینه وکړي جهاد د دې ذریعه شي چې خلک تاسو ته زړونه درنږدې کړي خلق تاسو ته په زړونو کې ځای درکې په سترګو کې ځای درکې په کورونو کې ځای درکې خپل اولادونه له تاسو سره ملګری کړي ډوډۍ درکې زخمی هم درته تداوي کړي شهید هم درته سنبال کړي خخې کړي د تاسو رازونه وساتي د تاسو امنیت وساتي دښمن په تاسو باندې خبر نه کی او که خدا نه خسته تاسو بدمعشان شي تاسو ظالمان شي د تاسو معامله د خپل ولس سره زیګه او ترخه معامله د تسلط معامله د زور معامله وي خلکو ته په کم سترګه د قتل معامله وي نو بیا به هم په خپل ځان باندې ساحه راتنګ کوي هم به خپل ولس باندې ورتنګ کوي او هم به جهاد بدنام کوي خلک به د ارڅ په جهاد پورې تړي چې دا جهاد دی توای دا دوی چې کومه معامله شروع کړي انده البته جهاد نو بیا به خلک په جهاد باندې بدګمان وي په مجاهدینو باندې به بدګمان وي د جهاد په دې ټوله نظریه او عقیده باندې به خلک بدګمان وي متوجه یاست که څنګه جهاد وکړو او څنګه خپل ټولنې سره تعامل او گزاره وکړو د جهاد د کولو لپاره تر ټولو مهم دا ده چې د جهاد هدف وپیژنئ د جهاد مقصد وپیژنئ چې د جهاد کیږي د څه لپاره جهاد د وطنونو د آزادولو لپاره نه کیږي چې تنها ته وطن آزادوي جهاد قدرت ته د رسیدلو لپاره نه وي دا د قدرت ته د رسیدلو مبارزه وي جهاد یوازې د ټوپک ګرځولو ته او د مشقت او د تکلیف تیرولو ته نه وایي جهاد یوازې له کافر سره په دې خاطر جنگیدلو ته نه وایي چې ته کافر له خپل خاورې وشړي او بیا په خپل خاور کې خپل هغه کفریات شروع کې چې هغه اصلي کافر لانه کړي په خپل به هغه ظلمونه او نارواوي شروع کړي چې هغه راغلي يرغلګر کافر لا نه وي کړي د جهاد مقصد او هدف دا ده چې د الله دین حاکم شي د الله کلمه لوړ شي لتكون کلمت الله هي العليا د الله د دین کلمه لوړ شي د الله د دین د کلمې د لوړېدلو یوازینی مکمل شکل یې دا دی یوازینی مکمل صورت یې دا دی چې د الله دین دی حاکم شي حاکمیت د دی الله دی دین وي په سیاست کې د الله دین حاکم وي په اقتصاد کې د الله دین حاکم وي په اخلاقو کې د الله دین حاکم وي په ټولنه او اجتماع او فرهنګ کې د الله دین حاکم وي په شخصي ژوندانه کې د الله دین حاکم وي په ډیپلوماسي او د نورو ملکونو سره په تعامل کې د الله دین حاکم وي په هر څه کې د الله دین حاکم وي او چې هر اقدام کوي هر تصرف کوي هر کار کوي یو ور دي ته وګوري چې دا د الله په دین کې شته کنه شته د الله دین اجازه راکړي کینه راکړي د اسلام بیرغ لوړ کې د اسلام په سر له چا سره سودا و نه کوي کفر او کافران لزانه پورته و نه غني یا لزان سره برابر و نه غني یا ځان له هغه سره برابر و نه غني د الله دین په هر حالت کې پورته و غني او د الله دین د ټولو هغه عیبونو نه پاک کې چې خلق او کافرانی ورپورې تړي په حقيقي شکل باندې نافذ کې نو کله مقصد دا وي چې د الله دین حاکم شي د الله کلمه لوړه شي د الله کتاب د فیصله کتاب شي د انسانانو ترمنځ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او دغه طریقې د خلکو په ژوند کې راشي نو بیا الله د ناراضي کیږي بیا د الله راضي کیږي او جهاد د جهاد ده او کدا مقصد مراعات نشي نو بیا نه جهاد جهاد دی اسی یو قتال او جګړه او بدمعشي ده اسی کور ورانه ده اسی د خلکو په سیاستونو کې ښکیل کېدل او د چا لخوا استعمالېدل دي او الله هم درنه ناراضي کیږي نو تر هر څه مخکې یو خپل ذهن ته دا خبره راولې چې زه باید الله د ځان ناراضي کم او الله په بل څه د سړی نه ناراضي کیږي الله د شریعت په منلو د سړی ناراضي کیږي د شریعت په منلو باندې الله د سړی نه راضي کیږي د صحابه رضی الله عنهم په نقش قدم باندې پتللو راضي کیږي خپل ایمان په داسې جوړولو راضي کیږي لکه د صحابه او ایمان چې صحابه رضی الله عنهم چې په کوم ډول هغه چې په کوم ډول په الله باندې ایمان درلود په کوم ډول د اسلام فهم درلود که هغه فهم په من کې راغی او ایمان هم هغه څه شو نو بیا د الله ته منل ایمان ده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا که دوی ایمان راوړي په مثال د تاسو د ایمان نو بیا دوی د هدایت په لار باندې دي وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس خلد منافقان ته ویل شي چې تاسو ایمان راوړئ لکه څنګه چې خلکو ایمان راوړي هغه خلک په هغه زمانه کې څوک وو صحابه کرام وو نو د صحابه کرام او ایمان د صحابه کرام او فهم د هغه عمل د هغه په طریقه باندې تلل د الله تمنې شیان دي له ځان نه نوې نوې طریقې جوړول پکې له ځان نه نوې نوې لارې راایستل پکې له ځان نه نوې نوې فهمونه او تعبیرونه د اسلام کول دا له الله نه د خلاصون ذریعہ نه ده د الله له عذاب نه د خلاصون ذریعہ نشي کېدلی د جهاد مقصد به یوري زړه ته کوزي ذهن ته به راولې چې هغه د الله د دین حاکمول د الله د دین کلمه لوړول او د الله راضي کول دي چې الله راضي شي نور چې دا څونه مصیبتونه وي دا بیا ټول د هغې په مقابل کې هېڅ شی دي ځکه دا مصیبتونه بیا یا د یوې ورځې دي یا د یو ساعت دي یا د یو کال دي یا د یو عمر دي ابدا ابدا خو نه دي که نه تل تر تله خو نه دي په دنیا کې چې انسان باندې څونه تکلیفونه مشقتونه لوږې عذابونه فقر تنګدستي فشارونه ویره د ارت څور باندې تیر شي جنت ته چې محض رب العالمین ور داخل کې د هر څه باور نه یری د دې بالا خاطرې د ذهن نه بيخي محو شوي هیڅ شی په ذهن کې د پاتې نه وي د تکلیفونو د مشقتونو او په دنیا کې چې سړی څومره عیش او عشرت کړی چې د جهنم یو غوپه وخوري بیا به چې پښتنه ته نه وشي چې تاسو دنیا کې چې نعمت لیدل او هغه چورت پیو چې ما خو نعمت کله نه لیدل دا هر څه به نه هیر شوی نو اول به دا خبره په ذهن کې راولي چې زه به داسې لاره انتخابوم د داسې لارې پښتنه بکوم په داسې لارې باندې د تللو عزم بکوم چې هغه الله ته رسیدلې لاره ده او هغه د الله دین ده حبل الله ده د الله رسي ده قران ده د الله د رسول لاره ده دویمه خبره پکې دا د ورونو د جهاد د کولو لپاره چې دا جهاد داسې یو شی نه دی چې د هر چا خپل مزاج او طبیعت ته پرې خودل شوی شی ده چې څنګه ټوپک راخلی او په چا پسې راخلی او څه ډول ډزې کوي او څه ډول دوستي او دښمني له چا سره کوي نه جهاد خپل احکام لري خپل قواعد لري خپل آداب لري خپل طریقه لري او هغه لیکل شوی تدوین شوی ترمنګه پورې په پوره تفصيلات را رسول شوی طریقه ده او د اسلام د شریعت په کتابونو کې دا ټول لیکل شوی دي د فقه په کتابونو کې لیکل شوی دی د حدیث په کتابونو کې لیکل شوی دی د څه په کتابونو کې لیکل شوی د فقه کتابونو کې لیکل شوی دی ابواب الجهاد د حدیث په کتابونو کې لیکل شوی دی د قران کریم په سوراتونو کې رب العالمین ډېر ډېر ځای په تفصیل باندې د جهاد احکام او د جهاد آداب بیان کړی دي علما په خپل تقریرونو کې هر چیرې ویلي دي نو د جهاد د کولو لپاره به تاسو د مجاهدینو په حیث د باسواده مجاهدینو په حیث د باشعور با احساس مجاهدینو په حیث د لوړو تحصیلاتو د لرونکو مجاهدینو په حیث باندې د لیسو د مکتبونو د مدرسو د طالبانو د محصلینو په حیث باندې یو کار به حتمی کوي هغه دا چې کم تر کم په خپل ټول ژوند کې به د جهاد په باره کې یو کتاب داسې درسن درسن سبقن سبقن به وایي یو کال کې خو به کتاب وای دی د سلو صفو کتاب خو به یو کال کې خو به وای دوه کالو کې خو به وای دریو کالو کې خو درې کال بعد خو په سم جهاد باندې پوه شي د جهاد په باره کې ډېر کتابونه لیکل شوي دي د جهاد د احکامو د جهاد د آدابو په باره کې په پښتو کې لیکل شوي دي په فارسي کې لیکل شوي دي په انګریزي کې لیکل شوي دي په نورو ژبو کې لیکل شوي دي په انټرنیټ کې مشته ده په کتابخانو کې مشته ده په بازار کې مشته ده د جهاد د احکامو او د جهاد د آدابو به یو کتاب خامخا وای له مولا نه به وای خپل کې د شي په باندې سم پوي نشي کې د شي ورکی تیر وځي کې د شي ځینې مسایل باندې سر خلاص نشي یو کتاب به در سره اخلي او د تل لپاره به ځان سره ګرځي د جماعت مولا ته به ورځي استاد ته به ورځي داسې یو چاته چې هغه په دې شرعي مسایل باندې خپي هغه ته به ورځي او یو یو سبق به ورنوي لګ لګ ورنوي خو ځان سم ور باندې پوي کا لګ لګ ورنوي خو دلایل زده کا د جهاد په دلایل باندې وکوي د موږ په خوانی جهاد چې د روسانو په مقابل کې و په شروع کې په شعور او په احساس باندې شروع شوی و په درایت او په فهم باندې شروع شوی و ورسته بیا غلای شو غلای چرسیان هم بکر اغله پودریان هم بکر اغله لوچکان هم بکر اغله قماربازان هم بکر اغله بچبازان هم بکر اغله جاسوسان هم بکر اغله لمور پلار تختیدل مرور هم بکر اغله د تربور په خلاف را پاتېدل سړی هم بکر اغله چې ما د ټوپک په وګه کې خلکو باندې زور برشي غلم پکې راغی نو به نتیجه هغه شی شوه چې نتیجه د بل چا په غېږ کې ورولوېده د بل چا په زولۍ کې ورولوېده مجاهدین د بل چا په غېږ کې ورولوېدل نن د کفارو په صف کې ولاړ دي مغه پرونی غازیان او پرونی مجاهدین نن د صلیب بیرغ په سر باندې رپیږي د یو ګیره ورته وتراشلې نیکټایانې په غاړه کې واچولې پتلونونه یې واغوستل ورته د جهاد او د مجاهدینو په خلاف خله خلاص کړه د کفر د راضي کولو لپاره هر هر ډول فجایع تر سره کړه شراب وسکل فحشا وکولې د جاسوسي په بدل کې ډالر د دښمن نه واخسته ځانته بلډنګونه او موټر په باندې جوړ کړ مرفه زندگی جوړ کړ خو د جهاد نتیجه چې د اسلامي حکومت قیام هغه د دوی په لاس باندې الله متحقق نه کړه اسنه چې د موږ تاسو خواري هم عباس لاړ شي هدر لاړ شي ستوماني تیر شي مسافري تیر شي د غرونو ژوند تیر شي لوګي تیر شي زندانونه تیر شي زخم تیر شي کونتوب تیر شي یتیمتو یتیموالی تیر شي او نتیجه بیا داسې شي چې سبا ورځ یو بل څوک راشي په موږ باندې حاکم شي هغه یا را باندې سیکولریزم چلی یا را باندې دیموکراسي چلی یا را باندې لیبرالیزم چلی یا را باندې هندوتوب چلی یا را باندې قومي او ملي عنعناتو په نامه باندې خپل خواهشات را باندې چلی بیا د الله کتاب حاکم نه یا د الله کتاب چیرته بند وي په المارۍ کې نو د جهاد په باره کې به یو کتاب خامخا وایه دا یو کتاب ګوري د شهید عبدالعظام رحمت الله علیه کتاب ده الدفاع عن اراضي المسلمين اهم فروض الاعيان د مسلمانانو لملکونو نه دفاع کول د مهم او عیني فرضونو نه ده د فرض عین د مهمو فرضونو نه ده په دې کې هم د کتاب د جهاد ډیر آداب او احکام شته ده تاسو دا کتاب هم کولای شئ د بازار نه پیدا کړئ په پښتو کې مشته ده په فارسی کې مشته ده په عربي کې مشته ده په ډیرو ژبو کې ترجمه شوې ده ها الدفاع عن اراضي المسلمين اهم فروض الاعيان په پښتو کې مشته ده د فارسی کې مشته ده په ډیرو ژبو کې شته ده بل کتاب د شهید عبد العزام رحمت الله علیه ده دا ګوري ده په نامه د اعلان الجهاد دا د اعلان الجهاد دا هم فقهي کتاب ده دینی کتاب ده احادیث پکې دي آیتونه پکې دي د علما او اقوال پکې دي او د جهاد په اړه کې احکام او مسائل پکې دي دا هم پیدا کیږي دا په بازار کې پیدا کیږي او دا به نه وایي چې دا اوس په عربي کې شته یا پښتو کې شته که نشته ده ځکه دا ټول کتاب یو سل شل یو سل ډیر صفحې کتاب ده یو سل ډیر صفحې چې بیخي په سنسکرت ژبه کې هم په یو کال دوه کالو کې زده کول شي دا خو عربي ده عربي خو د موږ تاسو دین ژبه ده او په تاسو کې ډیر داسې دي چې په خپل په عربي باندې پي یې په مکتب کې عربي ویل ده یې په لیسه کې عربي ویل ده مدرسه کې عربي ویل ده عربي خو موږ تاسو د دین ژبه ده موږ تاسو د ټولنې د اجتماعي او ادبي اصطلاحات او د مفاهیمو ژبه ده نو عربي څه پردي ژبه نه ده دا په اسانه باندې ویل کی چې بيخي په الماني او په فرانسوي او په جرمني ژبه کې هم یي په دوو کلو کې په لاسو کلو کې خو به زده کی لس کاله بعد خو به مجاهد شي کته بډا شوی په هغه وخت کې اولاد ته خو به جهاد وروخی کنه نو دی جهاد په باره کې به خامخا کتاب ګورئ کتاب به وایي او د د جهاد احکام او مسایل به خپل زده کوئ دا یو بل کتاب دی دا هم د شهید عبدالعظام رحمت الله علیه کتاب دی په نامه دی اتحاف العباد بفضائل الجهاد بندگان ته تحفه ورکول د جهاد په فضایل باندې د کې هم احادیث دی پکې او د جهاد آداب او احکام دی ورکه نور ډیر مسائل پکې دي د غنیمت مسائل پکې دي د غنیمت د تقسیم مسائل پکې دي د غنیمت نه د اغلا کولو د ګناه مسائل پکې دي د تربیت او د اعداد مسائل پکې دي د خزو د جهاد مسائل پکې دي چې خزه به څه ډول جهاد کوي نور کتابونه هم ستده په دې مسائلو کې چې دا دښمن څنګه وپیژنې دښمن څوک دی ځکه دښمن به په لباس باندې نه پیژنې دښمن به په دریشي او پتلانه باندې نه پیژنې د موږ مشکل دا دی چې دښمن په پتلانه باندې پیژنو کې پتلون راته وسته بیا دښمن نه ده نه دښمن به د دښمن د عقیده او د نظریاتو او د فکر په آینه کې پیژني د عقیدې پښتنه به کوي په عقیدې به ځان پوه کوي په اخلاق به ځان پوه کوي دغه په مقصد او په مرام باندې به ځان پوه کوي بیا به دښمنی ورسره کوي اسنه چې ته دوست په دښمنۍ ونیسي او دښمن په دوستۍ ونیسي نو ډیر خلک داسې دي ډیر خلک چې هغه د جهاد او د مجاهدینو ذهنونو ته قسمه قسم وسوسې او شکونه ورچولې دي ورته کله درته وایي د دوی په خلاف جنګ نه دروا کله وایي دا خو کلمه وایي کله وایي دا خو مونځ کوي کله وایي دا خو قبله ته مخ درېږي یعنې دا ټول شکونه شبهې دي کېدای شي ځینې شکونه او شبهې یو واقعیت ولري او ځینې داسې وي چې یوازې مجاهدینو ته د شک ورکولو شک ورچولو په بنیاد باندې وي دغه یو بل شرعي کتاب دی د شیخ ابو محمد مقدسي کتاب دی استاد احمد ظاهر شهید رحمت الله علیه ترجمه کړی دی فارسی ته استاد شهید احمد ظاهر رحمت الله علیه خو به پیژنې کنه درسونه او کتابونه خو هم دغه لیدلی درسونه به اوریدلی مجاهد عالم والله دې شهادت قبول کړي الله دې لوړ درجه ورته ورکړي الله دې مغفرت ورته وکړي او الله دې دغه شاګردان او دغه د لارې پیروان ډیر کړي هغه ترجمه کړی دی د کتاب نوم دی حکم شرعي در مورد عساکر حکومت های طاغوتی و مدافعین قوانین وضعی هغه خلک چې له وضعي قوانینو نه لزان نه جوړ شوی شریعت نه دفاع کوي که څارنوالان دي که قاضیان دي که نور عدلي کارکونکي دي که امنیتي کارکونکي دي که ملیشي دي که فوجیان دي که پولیس دي که استخبارات دي د دوی په باره کې د شریعت حکم څه شی دی دوی سره جنګېدل روا دي که ناروا دي په کوم شرایطو کې روا دي په کوم شرایط کې ناروا دي دوی باندې حکم کول څه شی ده دوست دي که دښمن دي مسلمان دي که کافر دي د خپل هوا او هوس نه به په چا باندې فتوا نه لګوي دا به نه وایي چې ته کافر شوې په دې کار باندې ترڅو چې دلیل نه در معلوم او په کم کار کې چې د تاسو ذهن نه رسیږي مسائل پیچیده وي علمی وي د کفر د ایمان خبرې وي په خپل به قاضیان کېږي او مفتیان کېږي بنه بلکې پاره کې به علما او ته رجوع کوي مسلې باندې بزن پوه کوي چې باندې پوه نشوي عالم ته ورله څوک د سراغي پښتنه درنه وکړه په خپل ورته فتوا مو ورکوه ته مجاهد یې ته جهاد وکوه ته دعوت وکوه د فتوا خبره اهل ته پرېږده دا ټولنه الحمدلله د علماونه خالی نه ده ډیر حق ګویا حق پرست علما پکې شته دي د دین په خبره باندې پوي دي د دښمن په دښمنۍ باندې پوي دي هغه ته راځي کې هغه بدرته وایي نور هم په لسګونو او بسلګونو کتابونه د جهاد په باره کې شته نو تاسو به د جهاد احکام او د جهاد آداب پیژنئ دا بس د کوي او د مولا نه به وایي درسن درسن سبقن سبقن وی وایي داس بنه کوي چې یو نظر په باندې تیر شي په یو هفته کې کبه باندې پوه شي پوه شي کبه نشي کتاب الماری ته وغورځوي داس به نه کوي ځان به په باندې پوي او د درسي کتاب په شکل باندې به وایي کدی په یو میاش کې ویلې کدی لس میاش کې ویلې کدی یو کال کې ویلې کدی دوه کلو کې ویلې یو کتاب په خپل ژوند کې دا وایي ځکه چې سبا ورځ ته په یو موضوع کې یو مسله کوي یا یو کار کوي یو څوک د تراش ودرېږي چې په دې کې د دلیل څه شی ده که د تا دلیل زده یو د کتاب نوم دې زده د دلیل مرجع دې زده خو دا خبر به ورته وکړي کنه بیا به د رنګ ورته زیړي داړي به دي جنګي بیا به هم موقف کمزوري او هم به د جهاد ته او کار ته خلک د شک په سترګه ګوري هم به تا جاهل او احمق بولی وسته ته خپل دین خبر نه یو راغلی ټوپک دی او چت کړی جهاد کوم جهاد کوم جهاد بس د کوي هم به علوم زده کوي هم به آداب او احکام زده کوي درېمه نقطه کې دا د ورونو چې د جهاد لپاره به اعداد کوي تیاری به کوي او په عسکري علوم باندې بزان پوه کوي دوه نقطې دي پکې یو د اعداد ځان تیارول دغه ځان تیارول په څو قسمه ده اول په معنوي لحاظ باندې ځان تیارول خپل ایمان تقویه کول آخرت ته توجه کول جنت سره حور سره په ذهن کې شوق راوستل د عذاب نه ځان ویرول د جهنم متصور کول د قیامت د ورځې حساب متصور کول په رواني لحاظ باندې په فکری او په معنوي لحاظ باندې ځان تیارول د دښمن مقابله ته د صبر زده کول خپل اهداف او خپل مقاصد پیژندل د دښمن مقاصد پیژندل د دښمن له توتیو نه ځان خبرول دا ټول ګوري معنوي شیان دي کنه دویم اعداد پکې هغه بدني اعداد ده بدني اعداد ده چې منډه بس د کوي تعلیم بکوي د وسلې زده کړه بس د کوي او څونه وسایل چې په جهاد کې کاریږي دغه استعمالول دا بس د کوي چې دا د زده کړې نه وي کېدې شي ته په سمه طریقه باندې جهاد نه شي کولای کېدې شي کوم وسایل چې په لاس کې هغه په غلطه طریقه استعمال کې په ځای د دې چې ته ثواب وکړي ته به ګناهګاریږي او هغه داسې چې کېدې شي یو کافر یا دښمن هغه کته نه خسمه ذکرې په یو مرمۍ باندې علاج وکړي وی ولې ختم شي خو چې نخه د نه د زکړې عادت د نه د کړې لاسونه د لړزيږي سر د کته کړې مل د پورته کړې د ځکوي چې سل مرمه په باندې وکړي هغه به هم ځان درنه پټ کی هم به د مرمۍ لاړ شي او هم به د تازه یا په هوان باندې ولي به په راکټ باندې ولي یا به په نخ باندې ولي نو د یوې مرمۍ په ځای د سل مرمۍ تاوان وکاو څونه مسلمانانو ته تاوان ورساو یو مرمۍ په ډیر سلويخ روپی باندې پیدا کیږي نو اعداد ضروری ده د وسایلو استعمال ضروری ده د وسایلو د بدني استعمال سره په وسایلو باندې ځان پوهول او په عسکري علوم باندې پوهېدل دا ډیر مهم شی دی موږ په مجاهدینو کې دا نیمګړتیا ده په عسکري علوم باندې ځان نه پوهیږي په دې نه پیږي چې کمین څنګه نیول کیږي په دې نه پیږي چې پیرو غزمه څنګه کیږي په دې نه پیږي چې وسله څنګه استعماليږي په دې باندې نه پیږي چې استخبارات څنګه کیږي په دې باندې نه پیږي چې پیاده جنگ څنګه کیږي په دې نه پیږي توپچی جنگ څنګه کیږي په دې نه پیږي دوربین څنګه استعماليږي په دې نه پیږي اهداف څنګه تعینيږي دا ټول شیان په کتابونو کې شته دي دوه کتابونه شته ده او اسانه او لنډه طریقه دا ده چې د حربي پوهنځیو د حربي پوهنتونونو د هر پوهنځي کتاب چې راوخلې هم په بازار کې پیدا کیږي هم کملګری راوخلې ځان ته فوټوکاپي کې هم د توپچي فاکولته پکې شته ده هم د استحکام او د مخابره فاکولته هلته پکې شته ده هم پکې د د تمویل د مسایلو د لوجستیک د مسایلو فاکولټه پکې شته ده هم د استخباراتو فاکولټه پکې شته هم د پیاده فاکولټه پکې شته ده هم د اداري فاکولټه پکې شته هم د انجنیری فاکولټه پکې شته د پوځي انجنیری هم د صنعت فاکولټه پکې شته هم هوایی فاکولټه پکې شته که فاکولټو ته موږ نه ورسیږو یا څوک پکې نه پریدي کتابونه خو په اسانه پیدا کیږي هم په انټرنیټ کې پیدا کیږي هم په بازار کې پیدا کیږي هم د کوم محصل په درس وایي په دې فاکولټو کې درس وایي ته ورته کتاب ما ترک ته نو واخله فوټو کاپي کې کتاب بیرته ورکه زده یې کنه علم خو زده کول غواړي علم خو یو خاص ماحول خو نه غواړي چې خامخا د هغه ماحول وي نو تبع عالم شي کنه نه به عالم کیږي پوزي کتابونه او د عسکري علومو کتابونه زده کول دا ډیر ضروری دي څوک چې په عسکري علومو باندې پوه شي بیا جهاد کوي هغه آگاهانه جهاد کوي هغه په ځای جهاد کوي څوک چې په عسکري علومو باندې پوه نه وي جهاد کوي هغه نه خبره جهاد کوي ځان هم خرابوي بل څه هم خرابوي وسایل هم بې ځای ځای کوي په دې باندې پوه شئ کنه دا به عهد کوي دا به فیصله کوي د دې عزم به کوي چې خامخا به زه په یو مسله کې ځان رسوم کاغه توپچی و کاغه پیاده و کاغه نخې وشتل و کاغه لوجستیک و کاغه مخابره و کاغه نور اتصالاتي وسایل و کاغه استخبارات و چې هر شي په یو کې به ځان رسوم په یو کې ته ځان ورسې په یو کې د ځان ورسې په یو کې بل ځان ورسې په تاسو باندې جبهه ودانېږي تاسو به نور خلک روزل شي بیا دښمن باندې سم حمله کول شي او د کافرانو د امریکایان چې صحیح صحیح نه خولي د خپل کرامت باندې خو نه ولي په څه په کرامت باندې خو نه ولي چې د الله توفیق مرګره ده او د الله په توفیق باندې سیده مرمي راشي ته په ټټر درولګي یا په نیمه شپه کې توره تیارې کې ته په ځای ویدې وغه د کومې کړکۍ چې صحیح کړې د ما کړکۍ نه دی ولي په ډرون باندې د په خپل ورته په کولراډو کې ناشته یا په خپل ورته په بګرام کې ناشته ډرون د تا په کلیو په کور او په ولایت په سر باندې ګرځي بټن له مغزه نه کې کاږي دلته ته په کور باندې مزاید راشي د څه په کرامت باندې نه کوي څه اولیاء خو نه دي الله تعالی چې ټول د ارڅ خارق العاده کوي دا ټول فرمول او د علم خبره ده ټول د ریاضي خبره ده ټول د ساينس خبره ده کار کړی د ځان پوي کړی د کار ځان ته اسانه کړی ده بیغه خپل بخاری ته خپل ایر کنډیشن ته ناسي کمپیوټر مخ یې خېده خپل سیګریټ وایي ورته ته هم په دره کې تعقیبې هم په ځنګل کې تعقیبې هم په خار کې تعقیبې هم هم فایر در باندې کوي هم د ټلیفون مکالمه او د ارڅ ثبتي دا ټول شي دا خو څه کرامت باندې خو نه کوي خو تکلیف یې ستړی شپې رڼې کړې دي خواري کړې تحقیقات کړې دي سر په درد کړی ده د نتیجې ته رسیدلی چې موږ او تاسو دا علوم زده کو نو بیا به موږ تر هغه ځکه غوړی یو چې هم بم دنیوي وسایل استعمال کړي هم بم د الله توفیق ملګری وي هم هم د الله توفیق ملګری وي او هم هم دنیوي وسایل استعمال کړي وي ځکه خو الله تعالی فرمایي په قران کریم کې په سورته انفال کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعدوا لهم ما استطعتم تیار کړئ تاسو د دوی د مقابله لپاره هر څه چې کولای شئ علما دلته ما د د عمومیت لپاره د هر څه چې کولای شئ تاسو دښمن درنه ویریږي او منافقان به درنه ویریږي هغه چې تاسو نه پیژنئ خو الله یې پیژني په ټولنه کې بیا منافقان هم له تاسو نه ویریږي نو د جهاد لپاره اعداد او په عسکري علومو باندې پوهېدل دا ډیر ضروری شه ده د جهاد لپاره دا ضروری نه ده چې تل مور پلان نه وتښته او بس ټوپک واخله ما دې وګې ته واچوه او ماشه زده که او قد زده که دا شی نه ده نه د دې لپاره هم هدف زده کول پکار دي هم دوربین زده کول پکار دي هم کمین زده کول پکار دي هم پروتوزه زده کول پکار دي هم د سنگر کندل پکار دي هم ټول وسایل معاصر وسایل چې څونه دي دا زده کول پکار دي څلورمه نقطه په دې کې دا ده ورونو چې د خپل دښمن پیژندل خپل دښمن به پیژنې کېدای شي دښمن د تا عسکري په عسکري لباس کې وي کېدای شي دښمن د بخیر عسکري نه وي بیخي د عسکري مسلک نه وي کېدای شي د تا د دین دښمن یو لیکوالي کېدای شي د تا د دین دښمن یو شاعر وي کېدای شي د تا د دین دښمن د یوې ادارې او د یو موسسې رئیس وي مسؤل وي کېدای شي تا د دین دښمن د تا یو کلیوال په استخباراتو کې دښمن توظیف کړی وي کېدای شي د تا د دین دښمن یو ملای په منبر باندې په محراب باندې ولاړ خو دین تحریفوي او د جهاد او د مجاهدینو په خلاف باندې د خلکو ذهن سازي کوي کېدای شي د تا د دین دښمن یو پیری یو مرشدي په خپل خانقاه کې ناست وي خلک په ډولو ډمبک باندې ګرم کړي وي د جهاد او د توحید د مسایلو نه مصرف کړي د دښمن نه پیسې اخلي د دښمن د سفارت نه د دښمن د مؤسساتو نه بودیجه اخلي او الته مسلمانان د اولویاتو نه د اهمو کارونو مصرفي او په نور شیانو وخت کوي خزه نور سره ګډ کړي او برادرانو په نامه باندې قصه شروع کړي چې تاسو اوس خوندې ورونه شوي نور په خرافات او بدعتونو باندې اخته کړي دښمن د تاسو کېدای شي په بل ډول باندې وي دښمن د تا کېدای شي کتاب وي دښمن د تا کېدای شي یو مضمون وي دښمن د تا کېدای شي یو پروګرام وي دښمن د تا کېدای شي یو رادیو وي دښمن د تا کېدای شي یو تلویزیون وي ضروري نه ده چې دا د ټول دښمنان وي خو دا ټول دښمنان کېدای هم شي نو خپل دښمن به د عقیده د هغه د عقیده د هغه د افکارو د هغه د نظریاتو پر اړه کې پیژنې یوازې په پتلانه باندې به نه پیژنې کې پتلون په تن کې او په ټانګ ناس نه دښمن او کې پتلون وسته پګړې په سر کړې ګیره ګمنځ کړې سپینې جامې واغوستې چپنه په وګړه کړې بیا جمله صاحب اجي مولوی صاحب اجي صاحب اجي معلم صاحب نه کې دې چې دا ټول دښمنان شي نو دښمن به د هغه د عقایدو د هغه د نظریاتو د هغه د کړنلارې د هغه د اهدافو پر اړه کې پیژنې په لباس باندې به نه پیژنې لباس کې دې چې درته بدل کی او دا خواري غواړي دا علم غواړي پوهه غواړي دا تجربه غواړي دا پښتنه غواړي دا د یو چا سره کې ناستل غواړي د یو چا سره مناقشه کول غواړي جرو بحث کول ورسره غواړي استدلال غواړي کېدای شي دښمن بيخي دې ته ضرورت ونه دې ته ضرورت ضرورت ونه چې دښمن په دځو باندې وولي کېدای شي په فکر قناعت ورته ورکي کېدای شي غولېدلې وي ته دعوت ورته وکي تشويشونه او شکونه لري کې هغه تا ورور شي د تا ملګری شي تر تا غزيات مخلص شي هم مالی همکاري در سره وکي هم ځای درکې هم لار دروخي هم هم بل دښمن درته تشخیص کړي چې دا فلانه دی دښمن ده نو د دښمن پیژندل ځا ضروری ده او د دې نورسته بیا دا ضروری ده چې دښمن دی او پیژندل چې دا دښمن د نه حتمن مړکه حتمن مړکولم پکې نشته ده سر به خلاص کې په خبره به پوه کې کې د شي ورور دی چې تیرستلې کې د شي ترزو دی غولېدلې کې د شي چاورته ډالر مالر وکړي کې د شي اسی په یو عقده کې راغلې کې د شي ته چاورته غلط معرفي کړي د تا نظریات ورته غلط معرفي کړي کې د شي تبلیغاتو تاثیر لاندې راغلې موږ تاسو ټولنه ساده ټولنه ده خلک د موږ تاسو سپینځړي خلک د زړونه سپین دي چې څوک څه خبر ورته وکي هغه په ځل کې کینی شرعي علوم ډیر نشته د موږ تاسو په ټولنه کې کتابونه ډیر نشته ده علم کمزور ده خلک هم تر اوسه پورې په غرونو په باندو په دښتو ځنګلونو په دې کې وسیږي فرهنګ او علم او مطبوعات او انټرنیټ دا وسایل نه دی ورسېدلی ورته چې هرڅوک دی په هرڅه باندې پوه شي هغه کېدای شي دښمن استعمال کړي وي نو تاسو به د دښمن پیژندل دا بیل کار ده او له دښمن سره مناسب تعامل کول دا بیا بیل کار ده کېدای شي ځینې د تا کار وي ځینې د مفتی کار وي ځینې د قاضي کار وي ځینې د مولانا کار وي ځینې د رهبر کار وي ځینې د یو لیکوال کار وي ځینې د یو بل پوه سړي کار وي ځینې د کلي د یو ملک د یو مشر کار وي ځینې کېدای شي د یو مور د یو ابۍ کار شي ابۍ د ځوی خو د درپوکه ځینې کېده چې د یوې ښځې کار وي خپلوان دي ده خور دي ده ورندار دي ده یا مثلا بل څوک خپلوي خپلوانه ښځه دي ده هغه ته وای چې دا زوی دا خاوند دا میړه د ته نصيحت وکړه دا پوي ک د غیر لار دا ټول وسایل به استعمالو ځکه د خلکو وجل مطلوب نه دي د خلکو اصلاح کول مطلوب دي د خیبر په غزوه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مازیګر کې وفرمایل چې سبا ته به لاعطین الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله سبا ته به زه بیرغ د جهاد داسې یو چاته په لاس ورکوم چې د ده له الله سره مینه دی الله له رسول سره به مینه او دی الله د رسول دی الله او دی الله د رسول بل د سره مینه هر چا دا توقع کول چې کاش کې دا سړی زه شم چې الله را سره مینه کوي کاش کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرغ ما ته راکړي ما د غزوې د بیرغ مسؤل کی چې سبا شو علي رضی الله عنه راوخته هغه ته بیرغ په لاس کې ورک او بیا سر علی برکت الله ورته ویل چې یو ټوټه وړاندې لاړ علي رضی الله عنه یو څو قدم یې واخیسته الته ودرېده بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ راوړو چې یا رسول الله علامه نقاتلهم په څه خبره د دوی سره جنگيږو مقصد دې موږ څه شي ده له دې جنگ نه دې موږ هدف څه شي ده ولې جنگيږو یوازې مړ کول یوازې د خلکو وطن نیول یوازې د خلکو مالونه غنیمت کول دا مو هدف ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل علی رسلک یا علی علی لک تامل وکوه یعنی خه پښتنه دی وکوله اوس په غور باندې واوره دا خبره بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم که الله د تا په ذریعہ د تا په لاس یو کس هم د هدایت خاوند کی نو دا درته لسرو خانو نه غره ده په هغه زمانه کې سرو خان د لوی نعمت او لوی مال او لوی دارایي و د دین درته غره ده نو اصلي هدف د جهاد څه شی ده خلکو ته هدایت ورسول له گمراهۍ نه د خلکو راتاوول راماتول د کفارو له ملګرتیا نه د خلکو را بیلول د اسلام محاسن او د اسلام ښکلاوې دا یې مخې ته ورېښودل د خلکو وژل مقصد نه دی ها چې دا شیان نه تر سره کېده او د دې هر څه باوجود بیا هم آګاهانه د کفر لار نیولې و او د تا اسلام ته او د تا طریقې ته د تا جهاد ته بیا هم بد ویلې او بل لار د دعوت نه چلې د کاریګر نه و بیا په دې تندې تندې باندې ولا بسم الله ورته تیرو په دې تندې باندې ولا فضرب الرقاب په دې چټونو باندې وهي چې د کفر ملګرتیا کوي دعوت نه مني په خبره ځان نه پوه کوي مسولیت تور ورته رفع که په خبره د سم صحیح پوي که کفر د ورته واضح که اسلام د ورته واضح که د بیا هم نه مني بیا نظارې ورته نه دی په کار بیا په لنډو علاج کول په کار دی د خپل دښمن پیژندل ورونو دا ډیر ضروری کار ده چې دښمن ونه پیژني په ډیرو دښمنیو کې به اخته شي کېدای شي مسلمان سره دښمنی وکړي کېدای شي کافر سره دوستی وکړي کېدای شي دښمن سره دوستی وکړي دښمن دې تیر باسي په غوړو خبرو چربو خبرو باندې په په په رنگین لباس باندې درته راشي وزن سپین ملک درته جوړ کړي په حقیقت کې هغه شیطان بچي وي نه دښمن به پیژنې او دا ډیره دقیقه مسله ده علم غواړي پوهه غواړي پښتنه غواړي مطالعه غواړي دغه د نظریاتو نه بزان خبروي چې نظریات څه شي دي بیا د دې نظریات به ورته وایي چې ګوره تا په نظریات کې دغه دغه دغه گمراهي ده دا پرې ده چې بیا نه وخت دغه نه ورسره دښمنی ورسره کوي پنځمه نقطه په کې ورونه ده ده چې په خپل ټولنه کې به د یو مسؤلیت پیژندونکي او مهربانه شخص په حیث باندې وسیږي یو بدمعاش په حیث دی یو لوچک په حیث دی یو زورور په حیث د اسی او خشک څنور په حیث باندې بنو وسیږي نه مسولیت به پیژنې چې تا مسولیت څه شی ده څه باید وکړي څه باید ونه کړي د مشر په باره کې د مسولیت څه شی ده د کشر په باره کې د مسولیت څه شی ده د کلیوالو په باره کې د مسولیت څه شی ده د عام خلکو په باره کې د مسولیت څه شی ده الته به د یو مسولیت شناس د یو مسولیت پیژندون کې حیث شخص په حیث وسیږي او د یو مهربان شخص په حیث به وسیږي ځکه که تاسو له خپل خلکو سره مهرباني ونه کوئ په شفقت ور سره ونه چلیږي د مشر احترام ونه کوي په کشر باندې شفقت ونه کوي د خزو پردهداري ونه کوي بیا خو دا خلک نه تاسو ته په کورونو کې ځای درکوي نه په کوټو کې ځای درکوي نه له دښمنه ساتي نه ډوډۍ درکوي نه پرده کوي بیا خو دستي دښمن ته ورپه ګوته کوي اوس دنیا ټول له موبایلونو نه ډکه ده قدم په قدم په هر قدم کې د دښمن ته په لاس ورکوي په ګوته دی ورکوي ورته کته سخت زړې سخت ژبې وای معامله د سخت وای نو دی بلتانه تختیدلی و ترهیدلی به ودنه یا غشوی به تا شاوخوا ته به نه راټولېدل یو خوا بل خوا به درنه تلی و نو که تاسو سختی په ځان کې پیدا کړئ درشتي په ځان کې پیدا کړئ سخته معامله د خلکو سره وکوي بد معامله یې وکوي خلک به درنه تختی بیا به د احمقان وای بیا به بې سواد درته وای بیا به د دښمن چې وای دا ترهګر دي دا ورانکاری دی خو رښتیا ده دا خبره ده خو رښتیا ورانکاری دی او ډیر شکایتونه داسې اوس کیږي د مجاهدینو نه د طالبانو نه خصوصا د کشرانو نه خلک شکایت کوي چې د کلیوالو خلکو سره د ولسی خلکو سره په ډیرو ځایونو کې داسې د خشونت معامله کیږي او دا په کار نه ده همدغه ولس د منګ مور پلار ده همدغه ولس د منګ ورونه دي همدغه د منګ خويندې ورونه دي همدغه د منګ پناګا ده همدغه د منګ مقبره ده همدغه د منګ د وسیدو ځای ده همدغه د منګ لوجستیک ده دا ټول شی د منګ لم دی ولس نه دي همدا د منګ زخمی تداوی کوي همدا د منګ شهید را تخخي همدا په منګ جنازې کوي همدغه موږ ته ډوډۍ راوړي همدغه موږ ته لار راخي همدغه د موږ وسایل له وزنه بل ځای ته نقل کوي موږ خو څه پیریان نه چې په خارق العاده ډول د خلکو نه پناه وسیږو خو په دې ولس کې وسیږو هم دې ولس موږ ته غیږه خلاصه کړي د کفر په مقابل کې هم دا ولس موږ سره ودرېده په کارونو کې را سره ودرېده په دشتو کې را سره ودرېده په اطرافو کې را سره ودرېده په ولسوالۍ ولایتونو کې را سره ودرېده د دې ولس قدر کول پکار دي دا ډیر عزتمن ولس ده ډیر کړېدلې ولس ده د انګريز په مقابل کې همدا ولس ودرېد حکومتونه ناکام شو همدا ولس ودرېد د روسانو په مقابل کې حکومت بیخي د کفارو سره ودرېد د روسانو سره ودرېد همدا ولس سره پورته شو جهاد او هجرت وکاو قرباني ورکړي تر 2 میلیونو شاوخوا شهیدان وړاندې کړ هجرتونه وکول وطن پرې خو د باغونه شاړ کړ پردي دشت او مېری او په وچو صحراو کې ژوند تیر ک د دین په خاطر باندې د دې ولس په قدر کوي دی ولس ته په درنښت باندې ګوري که دا ولس درنه آزار شو او تاسو د اسلام پیغام او د اسلام صحیح ترجمانی ورته ونه کوله بیا د تاسو خیر نشته ده بیا څوک په دې ولس کې نه پریدي حذفین استم غرزی بیا د مهربان شخص په حیث به وسیږي په کومه نقطه کې دا د شل جهاد سره به تعلیم او دعوت ته هم پام کوی یوازې دا نه چې ټوپک مې پوګه کنه بس زه قومندان صاحب شوم طالب صاحب شوم مجاهد صاحب شوم یوازې ډزې بکوم خلاص نه په دې وطن کې چې څونه خلک وسیږي د دې په اړه باندې ته هم د دعوت مسؤلیت لري هم د پوهاوی او د تعلیم مسؤلیت لري د دعوت مسؤلیت ده ته خو څلور ساعت په جنگ او په دزو کې نه خو په هفته کې چیرې یو کمین یو دزه یو مین یو شی باقی منده ورځ خو ته هم دی ولس کې وسیږي هم دی ولس نه خوري هم دی خلکو په وجرو په کورونو کې وسیږي الته به دعوت کوي ځکه ته مکتبي ته د پانتون محصل یې ته د مدرسې شاګرد یې ته مولا یې ته طالب یې تا ته د دین یو حکم در معلوم دی او آیات در معلوم دی او حدیث در معلوم دی او مسله در معلوم دا به ور یادوي که نور هیڅ نه وي در معلوم الف بیتی خو در معلومه ده چې د کور ماشومان یو څو د ځان سره کېنی او یو کتابچه ورته په 10 روپۍ باندې واخلي او قلم 15 روپۍ باندې ورته واخلي دا په لاس کې ورکې ورته وي ترڅو د تاسو په وجر کې زل ته پټ وسیګم تاسو راځي تاسو ته به زه خط درخیم خط خو مزده د کبل سم نه زده لیک لوست خو مزده ده که بل څه نه زده کلمه خو مزده ده مونږ خو مزده ده مونږ په باندې تیر کړي مونږ وروخه یې دا وروخه دی الله بنده یم د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت یم دین می اسلام ده هدف می دی الله رضا ده کافران امریکایان روسان دا د موږ دښمنان دي دا شیان خو د زری دا وروخه ورته ماشومان ته وروخه دی وینا سړی په مسجد کې وینا وکوه د لیکوالۍ او د قلم سړی قرار په یو ګوشه کې ونه لاندې په یو کوټه کې یو ځای کې کېنه یو مضمون ولیکه یو خاطره ولیکه د یو جنگ راپور ولیکه یو قصه د مخکې تیر شوی د یو حادثه دغه قصه ولیکه تاریخ ته بیرته پریک د شاته ځکه تاسو خو به فرهنګ خلک نه یاستئ تکړه خلک یاستئ د سواد او د دین خلک یاستئ نو هم به تعلیم ته توجه کوئ او هم به دعوت ته توجه کوئ د تعلیم په اړه باندې ورونو په صراحت سره درته وایم او دا د مجاهدینو او د مجاهدینو د قیادت همدغه موقف ده چې موږ د مکتب دښمنان نه یو مکتب سره به دښمنی نه کوي مکتبي سره به دښمنی نه کوي له معلم سره به دښمنی نه کوي ها دښمنی به له نصاب سره کوي که په نصاب کې گمراه شیان و هغه باندې به خلک پوي کوي ورته وایي ګوره په دې کې دغه گمراهي راوستلې دغه کفر پکې راوستلې ده دغه غربګرایي پکې راوستلې دغه دیموکراسي پکې راوستلې دغه پکې لیبرالیزم راوستلې دغه پکې سیکولریزم راوستلې دغه پکې وضعي قوانين راوستلې دغه پکې د کفارو سره د دوستۍ خبرې راوستلې دغه پکې مجاهد ته تروریست ویلې ده د نصاب سره به حساب کوي ولس خو د من خپل خلک دي محصلین شاګردان طالبان دا خو د من خپل خلک دي معلمین خو د من خپل پلرونه دي د من ترونه دي د من ورونه دي د من د کورنۍ غړي دي نصاب را کې پردای شوی ده نصاب امریکایي راوړی ده نصاب فرانسوي راوړی ده نصاب جرمني راوړی ده نصاب روسي راوړی نصاب را ته پردای کړی نصاب به د پردیو مفاهیمو نه پاکوي په دې باندې پوه کوي چې دغه دغه دغه شیان پکې غلط دي په دې به یو ځان پوه کوي به هغه ته وایي د منګه دښمنی د تعلیم سره نه ده په تعلیم کې د راغلي فساد سره ده په تعلیم کې د راغلي بیلاریتوب او د ګمراه عقاید سره ده خلکو ته وایي چې ګوري که دغه شان د تاسو اولادونه وایي د اولادونه به درنه کافر شي اولادونه به درنه جاسوسان شي اولادونه به په فحشاو کې اخته شي اولادونه به مسجد پرې د سینما او ګډا او ډانس ته مخه شي خلک په دې باندې پوي کوي د مکتب سره د من دښمنی نشته مکتب مسوځوي مکتب جوړ کړي مکتبیان مو ویروي هغه سره مینه وکوي په سر لاس تیر کړي مکتب ته ورشه ادارې سره خبره وکوي معلمانو سره کینی خدمت وکوي شاګردانو سره سلام وکوي انس الفت ور سره پیدا کړي د 1000 روپۍ قلمونه واخلې په شاګردانو باندې وویشي که نور اڅنی پنسلونه په یو یو 2 روپۍ باندې ورکي پنسلونه واخلې ور باندې وویشي لاړ شي یو ترانه مرانه ورسره زمزمه کوي وی وایي ورسره په لار کې ورسره ستړي مشه وکوي پنجه ورسره وکوي چې مینه در سره پیدا کی وای چې یار دا مجاهد څونه خسړای ده چې تکړه تکړه غټان غټان لکان پکې تشویق کوي والا کله شل کوف دې کله لیدلې دغه دې کله کړي نه کوي شتل شي ته خو راشه دغه تیګه وله چې امکان در سره او مرمۍ در سره وي بس هغه تخپل ځان سړی ښکاری هغه کې احساس پیدا کیږي هغه کې غیرت پیدا کیږي چې راشي د تکل شم کفر ته ورکه او نه ورته تعین کې چې دا یو دوان کا او نور زیاتی بس پم دا یو دز نور زیاتی د مجاهد د خلاص نور بیا ځان دی ماشوم نه بولی ځان بیا دی پردی نه بولی ځان بیا د انګريز غلام نه بولی نو مینه ورسره وکوي محبت ورسره وکوي د خلکو زلونه ځان ته رانږدې کوي ځان د خلکو زړونو ته ورنږدې کوي بیا چې دغه کورونو ته زی د ماشومان دغه معلمین دغه زلمیان د ار یو د تاسې قصې ځان سره وړي کورونو ته مور ته خپل قصه کوي پلار ته خپل قصه کوي خور ته خپل قصه کوي ترور ته قصه کوي مجاهد مولید سلام را سره وکاو ستړي مشه را سره وکوله مهرباني را سره وکوله قلم نن راوړی و مکتب ته کتابچه نن راوړی و پنسل نن راوړی و ادارې ته راغلی و خبره یې وکوله په آزادو منطقو کې خلک تشویق کوي ورته وایي چې خپل بچیان ولي ضد ته ولېږي خپل بچیان ولېږي مدرسې ته ولېږي خپل بچیان مکتب ته ولېږي چې بې سواده پاتې نه شي بې تعلیمه پاتې نه شي ها دې خبرې ته به متوجه یاستئ چې پردای نصاب او په نصاب کې ګمراه شیان دا به نه پرېږدي دا به دقیق دې سره حساب کوئ او هغه د ګمراهي شیان ټول په نخښه شوی دي مجاهدینو په نخښه کړی دي او په دې باره کې دا ټول شیان لیکلي دي د تعلیم او تربیه کمیسون او نور جهاتونو دا ټول شیان خودلې دي نو موږ د تعلیم دښمنان نه یو او نه باید شو د دښمنانو دا توتیه ور خنسا کوي چې وایي مجاهدین د تعلیم دښمنان دي د مکتب دښمنان دي د مکتب او د سواد دښمنان خو دا بدبختان دي چې په فوز کې 92% به سواد راټول کړي دي د دښمن د مجاهدینو په خلاف جنگول ورزده کوي ورته خو سواد نه ورزده کوي ورته ټول تعلیم ور باندې څلور هفته وکي یا شپږ هفته تعلیم ور باندې وکي الته د مرګ خله ته ور برابر کې نور شپه د ارڅ تیر شو تاسو خو د مکتبونو د مدرسو د لیسو الکان یاستئ هغه کمترین سړی درکې شپږ کاله و کاله لس کاله مکتب ویلې مدرسې ویلې تاسو خو بې سواده شته په دا ټوله مجموعه کې په تاسو کې څوک بې سواده شته اوس نشته تاسو خپل د تعلیم خلک یاست د تعلیم طرفداران د تعلیم علمبرداران یاست تعلیم د انبیا او کار ده الله تعالی انبیا را لګل دي د دې لپاره دي چې خلکو ته دین ورزده کی خلکو ته خیر ورزده کی د شر نه وساتي او د قران کریم تر ټولو اولینی آیتونه چې نازل شوی دي هغه د قلم او د تعلیم په اړه کې نازل شوی د موږ د دین شروع په تعلیم باندې شوی ده موږ د فساد سره مخالف یو د گمراهی سره مخالف یو د کفر سره مخالف یو د اجنبي او بیگانه پردیو نظریاتو سره مخالف یو د دې به مخنیوي کوو د مکتب مخنیوي د لیسې مخنیوي د تعلیم مخنیوي د کتاب مخنیوي دا به نه کوو د خیر مخنیوي به نه کوو هغه به تشویقوو او ومه خبره پکې دا د ورونو چې مفتی او قاضي به نه جوړیږي چې بس په ارچا باندې فتوا لګی دا کافر ده دا کافر ده دا منافق ده دا مرتد ده دا د تا کار نه ده د ارتداد ټاپه د بند ځان سره په جب کې نه ګرځي چار چاته د طبيعت خراب شي وای دا مرتد ده یو لیونه والته یو ځای کې چې چا په پیسې هم لخته کړي یو بل ټول وال کې دوه د پیسې کته وي خو مرتد ده نو خود به پیسې کته په پیسو کته کول څو مرتد کوي یو لیونه ده هلته ګرځي ځان ورته شیخ الحدیث کاری بيخي ماشوم الک دی نو داسې به نه کوي تاسو مفتیان نه یاستئ په چا به فتوا نه لګوي د فتوا لپاره خپل اهل شته علما شته ده قاضیان شته ده مفتیان شته ده کتابخانو داس خلک شته چې لوی لوی کتابخانه په کور کې دي علمونه کړي دي دلایل نه خبر دي تاسو به په دې مسایلو کې هغه ته رجوع په خپل به چا باندې فتواګان هم نه لګوي مفتیان کېږي بنه او قاضیان کېږي بم نه دی او ډېر خطرناکه مسله اوس په ولایتونو ولسوالۍ او خصوصا په آزادو سیمو کې را پیدا شوې ده چې دوه کسانو ترمنځ یو څه جنجال مشکل پیښ شي بیا نو خو ساده عام خلک دی ویزه د مجاهد د طالب د دلک شي په هر څه باندې پیګی راشي تا ته چې دغه سره دغه جنجال د هغه د ما دغه جنجال د بس ته بیا لزان دستی فورا قاضي شي فیصله ورته وکړي په دین پیږي نه د دواړو طرفینو په داوا باندې پیږي نه په دلایل باندې پیږي نه کې د شي د عاطفي او د احساساتو لاندې راشي او د یو چا په حق په ظلم باندې فیصله فیصله به خپل نه کوي قاضیان نه یاستي قاضیان هر ولایت ته بیل بیل ټاکل شوی دي که ټاکل شوی قاضیان نه وي د دین عالمان په هر جماعت کې شته ده په هر جماعت کې په هر کلی کې ملام شته ده په جماعت کې استاد هم شته ده په دین پوه خلک شته دي په یو کلی کې نه په بل کې شته کني په ټوله ولسوالۍ کې خو یو پیدا کیږي قضا به نه کوي د خلکو فیصله به په خپل نه حل کوي چې څوک در ترام غي ورته وایي چې سیده لار شي فلاني مولوی صاحب ته ورشي دغه جماعت مولوی صاحب ډیر ښه عالم دی ډیر نیک سړی دی په دین باندې پوی د هغه ته ورشه زه په دې باندې نه پیږم زه مجاهد یم ما ته دښمن راوخیا چې وی ولم درته زه مجاهد ما ته خدمت راو چرته وکوم که څه خټه مټي دي چې ورځ لار شم کار د سره وکوم نه به مفتیان کېږي فتواوي بنه لګوي او نه به قاضیان د خلکو ترمنځ به فیصله نه کوي د فیصلو لپاره خپل اهل شته د فتوا د صادرولو لپاره خپل اهل شته بل خبره ده چې د علماو به ډیر عزت کوي په مساجدو کې په مدارسو کې په ولس کې ولو که د کمې مرتبه عالم هم وي ولو که د ټیټې مرتبه عالم هم وي ځکه د موږ په ټولنه کې خلک په علماو باندې اعتماد کوي علماو ته ورزي دین له علماو زده کوي اولاد باندې نوم په عالم باندې ږدي نکاح په عالم باندې تړي جنازه په عالم باندې کوي د د خور لور د ورکړي په مسله کې د عالم سره مشوره کوي عالم ورته راولي نو دا دا ولس 15 وخت په ورځ کې عالم ته حاضری ورکړي مسجد ته ورځي ته پټ ګرځي عالم به کې براله دی عالم د دې کلی سړی دی په ټولو مشکلاتو او خوخي او غمونو کې شریک سړی دی چې د عالم سره د وران شوه نو بیا د پزان راتنګ کړه عالم بزان ته دښمن کوي نه عالم د تا مشر ده عالم د تا استاد ده عالم د تا پیر ده عالم د تا مرشد دی عالم د تا ورور دی ملاتړ دی دی دغه سره بخپله خبره په مناسب اندازه شریکې دغه همکاري بزان ته جلبې هغه ته به نیم کتاب په لاس ورکې د خیر خبره به ورسره شریکه علماو ته په درانه نظر ګوري علماو ته به سپک نظر نه ګوري ځان به د علماو نه اوچت نه بلیا د کلی مشران سپینګری مخور خلک معلمان د دو سره به د احترام معامله کوي ځکه د ته دښمن هم ویلې چې د مجاهد به فرهنګ او درست او سخت خلک دي ورانکاري خلک دي ترخه خلک دي او بیا تاسو رښتیا هم هغه شی شي نو بیا خو د دښمن خبره رښتیا شو د تا خو بیا دروغ شو بیا به خلک خود درنه نفرت کوي متوجه یاست دې ته کنه د معلم به عزت کوي د اداري کس به عزت کوي په اداره باندې پیږي په دې معنی نه چې مرتد اداره کې وظیفه لري نه چې څوک په اداره پیږي د ټولنې په تنظیم او ترتیب باندې پیږي د مشورې سړی وي مشر وي پوه وي د دوه خلکو به عزت کوي چې په څنګه پیدا پښتنه به نه کوي ولو که هغه په دنیوي امور کې پښتنه ته نه کوي پیږي چې وسله په دنیوي علوم کې پیږي په دین نه پیږي خیر د دنیوي شانت نه زده که اون څه الفت به سره پیدا شي هغه به دې پوښي چې دا څونه به احساس خلک دي هغه د ما شاګردیم کوي ما نه خبرم غواړي ما نه یو فرمول او یو قضیه دی شي معلومات هم رانه کوي د خپل ټولنې د مخاورو عزت وکوي او اخرینی خبره ده چې اجتماعي خدمتونو ته به هم توجه کوي ګوري بچ په کلی کې په ولس کې یو څوک یتیم دی بیچاره دی دربدر دی پلار شهید شوی دی اختر په بند را روان ده څه شي نه لري چپلک یې نشته خولې یې نشته بوټ یې نشته ده په کور کې غله دانه یو شی نشته ده دونه خو به کول شي چې یو څو پنځه کسان انډیوالان خپلوان تر ماما کلیوال یو بل څوک ولې ته خو څه غره نه خونه راوتره هو تم دې کلی ول سړی یو لس کسان خو پیژنې چې سلسله افغاني ته نه واخلې سلسله افغاني په لس میاشتو کې سلسله افغاني ته نه واخلې نو د اختر ورځ ته به تاسو روپی جوړ کړي په زر روپی باندې هم یو یتیم ته به ته هم خوله واخستل شي هم به ورته جوړه کالی وکول شي هم به مورته یو ټیکرای واخستل شي هم به خورته جوړه پلاستیکي چپلکه واخستل شي هغه به موږ د مجاهدین به احساس خلک دي د نیکان خلک دي ګوري په کلی کې وکونډه ده بې سرپرسته ده یو چاته به ورشي ورچې وروره ماته یې مه راکوه زه درنه نه غواړم الله شته درکړي دوکان یې درکړی مارکیټ یې درکړي موټر یې درکړی ده باغ یې درکړی دغه کونډه د بیچارګۍ هره ورځ که په لاس کې وي ټکری په سر وي له غره نه ځي یا ماخۍ راوړي یا بوټي راوړي یا بل شی راوړي تا ته الله تعالی خاص درکړي خیر دی ونې دی یو څو وچ شاخونه ووهه هغه ته یې ورکه هغه بیچارګان به ژمی پې باندې تود تېرږي او پخلی به پې باندې وکړي یو ځای ته ورزېدلی ورسره راجیږي ښه یې او بل داسې اجتماعي خدمتونه چې څونه ځان بل خلکو نه لوړ نه ګړي دا به نه وایي چې بس ما ټوپک اخیستی نور زه مرفوع القلم شوم په خلکو چې هر څه تېرېږي د ما ورسره غرض نشته نه د انسان په حیث به هلته اوسېږي د دې ټولنې د یو مهربانه فرد په حیث به اوسېږي چې څونه اجتماعي خدمات دي په دې کې به ځان شریک بولئ نو بیا به تاسې سم مجاهدین کېږئ که دغه نقطې تاسې مراعات نه کړئ